دا غس چې تاسو زما د پاره کوم فیصله کړي واوروي پډاګه واوروي سپتن درې لګي تر کومه پورې وا پټه پټه خبره واوروي چې نو ها داسې بکو در سره داسې دا الله نبی نوح علیہ السلام ډېری سخت برداشت کړي د کې انجام د نوح او دغه د مرګرو چې نجات او خلاص د کېدونه ده او هلاکت د دشمن ثم باسنا من بعده پس بیا ولې ګل مونږه پس د دینا رسولان ګل رسولان خپل قوم ته نور عل دیوتا بالبینات واضح دلائل سرا فما کانوا پس نو دیو چی مان راوړې وې وهارون او هارون علیہ الصلوۃ والسلام الی فرعون فرعون تا او دغه سردارانو تا بی آیاتنا په خپل معجزات باندې پس ځان غټ وګاڼه دیو د کې ذکر د استکبار د قوم د موسی علیہ السلام د حقنا پدې کې دو الزامات د ظالمان لګي په موسی عليه السلام او په هارون باندې یو دا چې مشرانو د دین نمونږه اړې تمونږه د خپل زړې طریقې نه اړې یا موسی نوې طریقه او نوې دین دراوړې په دې الزام باندې عوام د موسی عليه السلام نه توري کوي عوام ته وای دا د سړې ده په دین نه مني ستاسو د پلارانو دین پری دی نتیجه خدا شو چې یحق الله الحق بکلماتی ظاهروی الله حق لرا په خپل دلایل باندې اگر کبد غنی مجرمان ګټه د موسی را لاله خپای باندې سمرات نو سمرات وسرستو فما امن لموسی چې کله مناظره وګټله موسی علی السلام نو داغه نورستو سمرا او نتیجه په سره وغتلله فما امن لموسی یا الله ویره ولې یری دل د دیونه دا بیان د وجه د خوف وجه د خوف چیر اولې وا وان فرعون لعال فی الارض یقینا فرعون خامخا غالب په ملک د مصر په ملک د مصر دغه بربریتو وانه لمن المسرفین یقینا و د زیات کون کنا اوسیار نور هم ډیر شو وقال موسی نو ویل موسی علی السلام ای زما قومه کای تاسو ایمان لرونی کې په الله باندې نه په دې الله باندې ځان اوس پاره کوي مسلمانان ویل دیو په الله باندې موږ باور وسره ربانا ای زمونږ ربا مگر زمونږ فتنتن امتحان فتنتن امتحان یا مفتوحان مفتونا ازمیخ للقوم الظالمین د پارا د قوم ظالمانو بے دا اللہ دا زارینا چې الله ته څوک زاری او کړنچا نه کوي عبادت نه کوي د الله مرسته بن راضي موسی عليه السلام ته الله وی وای کړم نو موسی عليه السلام ته ورور ددتا چې جوړ کړي د خپل قوم لپاره په مصر کې کورونه واقیم الصلاة او قائم و منزل را او کس هغه خبره کوله د شینو چې په چین کې پډاګه باندې په مدرسو ډېره پابندی ده شاید چې یو علاقه د مسلمانانو خو اکثر چین کې نور الته د مسلمانانو الله اکبر سونه قرباني مسلمان کور وای بهر نه بکوري چار دیواری به د کوري بورډ به په د کور لګیدلې دنه و پای کې یو طرف ته مسلمانان اوسېږي او بل طرف ته پکا کور کې دنه مدرسې او بچلي وجالو بيوتکم قبلة وګرځوي په خپل کورونو کې زید منځه کله چې دا بخارا سمرقند بلخ بخارا چې کله په دی باندې د کمیونستو دور راغلی و وای چې چا به عربي ویل عربي او اردو دا په حق ځای کې ستیکا او وجبه عربی ټکه ممنوع د اردو ټکه ممنوع وجعلوا بيوتكم قبلة چې ځای چې پازه کې یا قران لولا عربی ټکه باندې نه شویل نو قران لوستل کتاب لوستل دا خلره خبره وا دریا مخ چې کومه ده د سمندر مخ آی کتابونو نه پټو چې کله هغه رالل نو کمی کمی کتابخانه وي چې هغه د دریاب په دریاب باندې لا وکړي او مسلمانانو ماشاء الله چې څو کار د الله د دین کوي وای تیر چا پیره بدسی او شیشو والا ځای جوړ کړي او پای کې به شراب شراب بوتلې بوي ایو دا خیال کاو چې دا شراب خانه ده په هغه شراب خانه کې بدن نه وی بخاری او د قران درس وو وجالو بیوتکم قبلتا ا د بخاری لوی عالم چې د بخاری استادو ا په ټیټر بابا باندې مشهورو ځکه شپږ لس غنټه بعد د ټیکټر مزدوري کوله نو هر چا به ټیکټر بابا او ټول شپه بیا د بخاری لوستره ایو علیم خبره لیکل لاهور سے تا خاک بخارا او سمرقند یو پیر سیب دی اچرتا ملکونو ته سفر کړ دی یو ځای کې ما ته ویل چې دلته یو الله والا زنانه ده او عزت تعالی روټي کوم په دغه متعلق چې ما تاسو کو یو بالکل بډای زنانه وا بالکل ختمه زنانه وا وی هغه عالم راته ویل چې دې بډای دا دسی بډای نه ده دا یو عجیب بډای ده د د د وجنا الله په دې ځای کې دا دین باقی پاتې کړو دې په دې زنانه تو باندې اویا مدرسې د چلول دي او قائم یو ایمان زلر زیر ور کوي ایمان والا وتا وقال موسی موسی علیہ السلام یو کال نشه دو نشو کلونه تیرېګا سخت نورم زیاتېګا مشکلات زیاتېګا بربریت زیاتېګا کله چې د مسلمان اړه نرمي او د د سترګو نه اوخ کیږي وره بد الله عذاب راځي وشدد علی قلوبهم سخت را ولا د دې پړونو فلا یؤمنون دی ایمان نه راوړي تر دې پرې چې ویني عذاب دردناک موسی علیہ السلام د الله کلیم د لاسونه نیولی او د درد نه ډکه سینه ده او په دې درد نه ډکه لهجه ده الله ته دعا کوي وهارون یو امنو هارون علیہ الصلوۃ والسلام په امین وای دواړه پیغمبران دي یو دعا کوي او بل په امین وای هارون علیہ السلام یقول آمین آمین الله صرف محمد رسول الله لور کړه او موسی لور کړه اچا لدا نعمت الله نه دی ور کړه دعا او صلا معلومه دا شو چې کله کله تعلیم دعا سرګندولم شي لکه پیغمبر خدا بخاری کې حدیث ده لا سنې پر تکړه اللهم اغفر لعبد ابي عامر ورايت بياضته د پیغمبر لا سنې پر تکړ دي اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من اے الله په قیامت کې د ډیرو خلکو د پاسه کده بخاری کې دا روایت ده کله کله طالبان دعا په زوره ویلې شي یل الله پتا کې سره قبول کړې شو دعا ستاسو د دوانو فاستقیمانو مضبوط ودرېږي په خپل میشن باندې ولا تتبعان سبیل الذین تابعداري مکوې د لار دا کسانو لا علمون چې پویګی نه او پورې سترمنګ بنی اسرائیل په دریاب باندې حتا اذا ادرکه الغر بنی اسرائیل لاړ دریاب ته ورسید رست راځي یا موسی را لاندې شوغه کلا څنګه گئی ما څنګه گئی ما زرم لاله وخور موسی را گیر شو یا موسی را گیر شو غرق دکړو په یو ځای څنګه گئی ملک صبر وکړي وکټا سریا لار د ولې دې د لارې ولې دې نو پلاس په اس اس په واچاو په اس په شاسه دې ته شعور وایي چې د خدای غر کا فرعون دا لار خدا خود موسی دا ستاد پارا ګره دا لار نه دا نو په شاسه جبرئیل امین راغی پلاسی په دغه ځای واچاو نو اس کې بیا عزت شته ده چې کله بلاسی ولیدانو دا په ور روان شه وانا من المسلمین خو چرته کېده چې کوم یو بد ورخه یو ځل تیر وزي تیری او بد ستاجو سوا په برا بوزم د دریا په چپو باندې به بوزم لتكون لمن خلفك آیا د لپاره چې تشي د رستو خلکو د پاره نه ښا موسی عليه السلام کړه چې دا شیخ غرق شو شپار لسلا کا خلق الله پچا سو چنگ چنگ چنگ چنگ لاړ شینا رب ذل جلال د غوی د تسلی د پاره د فرعون بوټي بر راويستلا د دریاب چپو ته راويستلا نو هغه هغه جسې ولید واټی شه مړو فلیومنو نجی کبی بدنی نن با بر پچپو بوزما ستا په بدن ستا بدن لا نو نجی کد نجوینا دا برابا پچپو وزم ستا بدن لتكون لمن خلفك آیا د لپاره چې شی د رستو خلکو د پاره نه یا فل یومن نجی کبه بدن نن بابا چو ساتم ستا بدن بلا روحا یعنی خرابې کې بنا فتوحات مکیو کې داشتره چې داغه بدن الله محفوظ ساتله او د بادشاہانو په لاسونو کې تر اوسه پورې راغله د مصر په چړ چړیا ګر کې ده خو د قران آیات قران آیات دانه دا چې کاغه ژوندې هم په دنیا کې نه بدن په دنیا کې نه نو قران د قران خلاف ده نه نه قران په دې پورې موقوف نه ده عثماني وایي ولقد بوانا بني اسرائيل زي ورکمغه بني اسرائيل وتا مبوا اسدقين زيد اوسدو خيستا او روزي ورکړم دیو ته د پاکیزه سيزونو نه دی اختلاف نه کا تر دې چراغ دیو ته علم یقینا ستاره فیصله وو کې د دیو ترمنځ پرز د قیامت پاغه څه کې چو دیو پای کې اختلاف کوونکې یقینا هغه کسان چې ثابت شوی دی حق تعلیم چې ثابت شوی دا په دی باندې کریمه درپستا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي او کتر اوړي دی ته هر قسم آیات حتا يروا العذاب الالم نه ایمان نه راوړي تر دې پوري چې ویني عذاب دردناک فلولا كانت قريه امنت نو یو کله فلولا كانت قريه زي تفريق دیکھ الله د تخفیف دنیاوی او مثال ذکر کړي او د وهم دفع چې فرعون په وخت د غرغره کې امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل کلمه ویلې ا قبول نشو نو د قوم یونس علیه السلام د قوم دعا ولې قبول شو ایمان ولې منظور شو الله فرمائے فلولا کانت قریتن لما آمنو هر کله چې دی ایمان راوړ لره کومګه د دیونه عذاب در سوې په ژوند دنیا کې او سک ورکړه مونږ ته مونږ دیوتا الہین تر یو نیټه پوره دیو ته الله نه فور کړدا نه فول ور کړا دیخو تخویل شي ایمان د یاس د نا امید ایمان سامرکن ترا خطر نو د دې ایمان الله ولې منظور کا نه جوابونه یو جواب دا ده زجاج وای لم يرو عین العذاب عین عذاب دی ونه ولیدلې بل راو بلکې دی ولیدلې علامات د عذاب عین عذاب لا نور راغله علامات ولیدل بس چې کله علامات د عذاب ولید چغي واله بس الله ته عذاب لري فرعون ایمان ولې منظور نشه ځکه عین عذاب لیدل او په عذاب کې گرفتار شو روح المانی هم دا سی ویلی اکثر مفسرین سراج المنیر قاضی ابو سعود تفسیری کبیر تفسیر ماوردی تفسیر سراج المنیر د ټولو دا خبره کړي عین عذاب نه وراغله علامات د عذاب رالل بس هغه چغي واله الله ته عذاب واپس کړ دیم جواب دا دی چې ګوره قوم یونس علیه الصلاۃ والسلام نه الله عذاب واپس کو دا دا وی خصوصیت و بس علامه علوسی رحمت الله علیه وای چې دا دا وی خصوصیت و خصوصیت د الله د د یو قوم له دا ور کړي چې عذاب یې ولید چړې واله عذاب ته الله واپس کو او نه پر رسول دا غي کلی ته ایمان دا غي من اهل دا کلی ته مگر صرف قوم د یونس علی السلام هر کله چې ایمان راوړ لره کومه د دیونه عذاب در سوای په ژوند دنیا کې او څه کور کړم دیو ته تر یو نیټه یونس علیہ الصلات والسلام نے نبی علاقه موصل تراغله ګناهونه ډېر زیات شو نو یونس علی السلام یې چې د الله عذاب راځي او وخت ورته وټاکا ټاکلی وخت پورې قوم ایمان را نه وړ یونس علی السلام ته روان شو دغه د یونس علی السلام قوم چې کله تورت تورې ترګمای تور سیلای تور وریاز ولیدا پای کې د سرو سرو زرو ب... سرو د سرو بچری وی د اور بچری وی سری سری د اور بچری وی په دغه وخت کې دی چغه واله او یاره چې یونس علی السلام خو دعا چرتا دروغ ویل نه دی بس اوس غر کیږي یونس علیہ السلام اتسو کال مخکې د عیسی علیہ السلام نه مخکې تیر شوی با په دا وخت کې د قوم یو چغه الله تعالی دا اللهم ان ذنوبنا قد عظمت دا دغه دعا وا اے الله زموږ ګناهونه ډېر زیات دي وانت اعظم الله خود زموږ ګناهونو نام لوی الله ففعل بنا ما انت اهله وک مون سره هغه څه چې ته اهله مون سره هغه څه مکو الله چې مونږ اهل یو روح المانی 193 صفحه د انجیل کې او که غواړي الله پتا باندې به خیرن څه خیر فلا راد لفضله نشته ده واپس کوونکې د پاره د فضل د الله رسې په دې سراغه چاته چوغړی الله د خپل بندګانو د الله د بخون کې مهربان ترغیب قران دا تو اے د تمامه دنیا خلکو راغتا است حق د جانب درف تاسو نه